او ملائک به د دې په اطرافو باندې ولاړ و يحمل عرش ربک فوقهم يوم اذن ثمانيه پور تکړه به عرش درب ستاله پاس د دینه په دغه ورځ کې بشمار فرشتو ثمانيه بشمار چار چا پیر به تی ملائک ولاړی يوم اذن تو رزون لا تخفى منكم خافيا چې خلق به دوه ډلې شي فریق فی الجنت و فریق فی السعیر یوې ډلې له په خوي لاس کې عمل نامه ور کوي او بل ډلې ته په غس لاس کې عمل نامه ور کوي فاما من اودی کتابه بیمینه زما یقین و چې زما خامخ کیدونکې ما د حساب کتاب سره ځوان په معنی د یقین باندې زما دا یقین چې زما مخامخ کیږم فهو فی عیشة الرازیان دی بی پاغا جن خوشحاله کی فی جنت عالیا پاغا جنتونو چدو چدو کی قطوفها دانیا په سبب داغي چې تاسو کار کړو په دنیا کې نیک عمل تاسو کړو په دنیا کې کلو واشربو حنیام بما اسلفتم فی الايام الخالیه خره اوس کوي په سبب داغي خره اوس کوي پریمانه مبارک دي شي تاسو ته په سبب داغي چې تاسو کار کړو او عمل کړو په ورځو تیر شو کې و اما من اوتی کتابه بشماله آسو کو چې ورکه شو هغه عمل نامه د پګس لاس کې فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیا دی به وای هاي هاي رکاوي دې مال را چې نه راکړې شي ما ته عمل نامه زما ولم ادري ما حسابيا او زنه پوي دې چې سه حساب کتابو حساب کتاب پکې صدا سوي چاړو د دین خبروم نه وي یا لیتها کانت القاضیه هاي افسوس دې چې وې شوې زما فیصله مخ کې هاي افسوس چې زما فیصله مخ کې د مر سره شوې وې اړو ژوند دې شوې نه وې ماغنا عني مالیا فائدہ را نکړ ما ته زما مال هلک عني سلطانیا لار زمانہ زما دبدبا طاقت حکومت چودراهټ مشری اغلاړه ختم شوه فلا اقسم بما تبصرون نه دا سکار لکه څنګه چې تاسو ګومان دي غوا کوم هغه مخلوق چې تاسو وینئ و ما لا تبصرون هغه مخلوق چې تاسو یې نه وینئ نو اصل ترجمه کوي شیخ صاحب فلا اقسم بما تبصرون غوا کوم ټول مخلوق فلا اقسم بما تبصرون و ما لا تبصرون ګوا کوم ټول مخلوق چې تاسو وینئ او کني وینئ حاصل ترجمه او ما تاسو ته پرونم ویلو چې د پنځپیر د درس قران کمال دا دی چې پدې کې با محاوره حاصل ترجمه کوي او دا د دې مرکز امتیازات دي د دې تر امتیاز دی په بل ځای کې دا چن نشته د پښتو په ژبه کې ډېر تفاسیر او ډېرې ترجمې لیکل شوې وي خو په دې باب کې رضیت التراجم د پنځپیر د درس د ترجمه مجموعه دا تفسیر نه ده بلکې دا با محاوره ترجمه ده د شیخ القرآن صاحب رفیق حیات دا کور والا هغه دا را جمع کړی دا او په دې باندې کوشش کړي مهنت کړي دی دی دا ترجمه ډیر په خان انداز کې استاد محترم شیخ القرآن صاحب چې سویل دي نو هغه سي ترجمه هغه دی نوٹ کړي دا او ډیر ښه انداز کې نو په دې زبان دی دی وی فلا اقسم بما تبصرون شاید کوم زاغه مخلوقات چې وینئ تاسو وما لا تبصرون هغه مخلوقات چې تاسو یې نه وینئ بهترینه ترجمه ده پکار د چټول مسلمانان خصوصا پښتو سیمه کې هغه د دې ترجمې نه مستفید شي نور ډېری ترجمې زموږ مرګري مرګرو لیکلي دي علماو شيوخ القرآن والحديث خدا یو داسې ترجمه ده چې دا د پنځبیر د ترجمه عکاسی کوي او خاص کر زمونږ استاسو روزمره چې کوم د پښتو بول چال دی د پښتو چې کوم محاوره ده نو دا په هغه سم او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی دا دو جلد کې دی فل حال د دارالقرآن د پنځپیر د مکتبینا د مفتی مولانا محمد صابر صاحب نه تر لاسه کې دي شي بهترینه ترجمه ده او دا هي مطلب دا نه دی چې پنځبیر د بصره نه راځي چې پنځبیر کې قران وای نو بیا به د تدوی ویل اساني نو پکار د چې مرګري هغه دا تر لاسه کی فلا اقسم بما تبصرون او دا د هغه مهنت ته او دا د دې کورنۍ هغه خصوصیات دي چې نارینه یې څه کوي هغه زنانا هغه له الله دومره قابلیت ورکړی دی الله رب العزت دا عمل دا غي نه قبول وګرځي په خپل دربار عالیه کې او د دې اجر او د دې سله دی الله د شیخ القران صاحب رفیق حیات لور کی چې د دین مسلمانان نارینه او زنانا د دې ترجمه نه فائدہ اخلي او د قران کریم دا تعلیمات مخ پوړان دي نور تخی او د دې ترجمانی کوي فلا اقسم بما تبصرون شاید کوم ټول مخلوقات طرف دا الله نه چې د اوچتو مرتبو والا دی تارج الملائکه والروح الیه خیج ملائکه او جبرئیل امین دی عرش طرف ته فی یوم پا یو ساعت کې کان مقداره 50000 سنتین چې د اندازې د اندازه داغه 50 زره کاله خو الله جبريل امين له طاقت ورکړل هغه په یو لمحه کې خيږي فاصبر صبرا جميلا نو صبر کا صبر خيستا انهم يرونه بعيدا یقینا ویني دوی دی قیامت لره لري چې قیامت چرته ده ونراه قريبا وینو موږ دی لره نږدې یوم تکون السماء کالمهل دا قیامت بکلی کلا انها لزوا چر دا سینه دا څنګه چې د دې ګمان دی چې دی وی چې زب ځان خلاص کم په مال باندې په دولت باندې په بچو باندې په بیبي باندې پاقام قبیله باندې چریم دا سینه دا راکاږي باغ چاله رام چې شاکړې و قران تا اوخ دی او د قران نام وجمع فاوعا او جمع کړي او مال او بیا خزانه کړي او دی لرا دا ترجمه بهترینه ترجمه ده د قران کریم د فهم په حواله سره کم درس استاد محترم شیخ القران صاحب کیا خو تفصیلی دی خو دوی د هغې مختصره بامحاوره ترجمه د هغې احاطه یې کړې ده او امید دی انشاءالله چې دا بیا د بهر بیرود نوم چاپ کړی شي د مونږ اراده ده انشاءالله الله توفیق راکړي په یو جز کې فل حال دا په یو دو جلد کې دی ان حال زوا یقینا دا جهنم لمبي وهون کې تدعو من ادبر و تولا راکاږي واغه سوکو چې شاکړي او قران تا اوخته او د قران نا وجمع فاوعا او جمع کړي او مال او به خزانه کړي او دی لرا چې مال به مخلاص کی سوره حدید کې بیا د تفصیل او استاد محترم ال د تفصیل کوي چې مال یو سړی د دې لپاره یک دی فإنهم غیر ملومین نو دوی باغې کې ندی ملامت شوی فمن ابتغى وراء ذلك چا چې ولټولا سوا د دین بل لارو فاولائک هم العادون نو دا کسان هم دوی دي د حد نه تیرې کونکي دا اوصاف المؤمنین صفات المؤمنین ذکر کړي او سوره بقره اول کی استاد محترم د هغې تفصیل کړی او په دې باندې یو بهترین مضمون هم تاسو لیکلی شئ، صفات المؤمنین، چې د مؤمنانو قسمونه څه دي، اعلی مؤمن دی، ادنی دی، که د متوسطې درجې والا دی او بیا د هغوی صفات څه دي. پکار د چې دوی حاصل کی کنه فمال الذين كفروا قبلك مهتين نو سدي کافر لرا چې ستاد طرف نه منډي وای وای تا نه تختی وګ نه دی عن اليمين وعن الشمال عزين د خی طرف نه او د ګس طرف نه ډلې ډلې آیات ما او کل امرئ منهم آیات مکه هر یو تند دوینا ایو دخل جنت نعیم فلا اقسم برب المشارق والمغارب نه دا سکار گوا کوم رب د مشرقونو او د مغربونو په اعتبار د روزانه نور خطو او د پریوتو مشارق او مغارب وته وي او رب المشرقین والمغربین د وړي او د جمی ان لقادرون یقینا مونږه قدرت والو علا ان نبدل خیرا منهم په دې خبره باندې چې بدل کی براول غره د دینا وما نحن بمسبوقین او نه مونږه عاجز چې زمونږ نه با د اخلاص شي ذالک اليوم الذي كانوا يوعدون دا دا غورز چې دوی سره لواز کول شو دو سره وعده شی هوا نو سوره حاقه کې د قیامت د وقوع حالت ذکر کو دارنګي دال عمل نامو دارنګي چې زیب جنت او که جهنم نو په دې دویم صورت کې باغی روشنايي او رڼا واچولا